هغه چې په زمکه کې دي وما بینهما او سوچ په میند دې دواړو کې دي وما تحت السرا او سوچ لاندې د لمدو خاور نه دي وان تجهر بالقول او کچره ته جهر کې په وینا باندې خبره کې په زور فإنه يعلم السر نو بشک الله پويږي وهل اتاک حدیث موسی او یقینا راغله تا ته په دې قران کې واقعا د موسی علی السلام خبر د موسی علی السلام اذر انارن کله چې ویل د ور فقال لاهلهم قسوم نو وی خپل اهل ته چې تاسو کینه چې ما ته لار وښیي فلما اتاها کله چې راغی هغې اور ته په خپل خیال کې نودیه اواز وکړی شو یا موسی اے موسی علیہ السلام انی انا ربک زچیم نزستا رب یما فخلع نعلیک او باسا پنی خپلی انک بالواد المقدس توا بشکته په داسې یو میدان باندې ولاړې چې ډیر پاک دی او نوم یې توا دی وانا اخترتک او تما غره کړې په مخلوق کې نبوت لپاره فاستمع لما يوحى نو غږ کېده هغې خبرې ته چې تا ته وحې کولی شي هغه دا ده انني بېشکه زه چې یم انا الله زه الله ذات یم لا اله الا انا نشته بل کار ساز او حاجت روا مگر زم فعبدنی زما بندگی کوا واقم الصلاة لذکری فلا يصدنك عنها من ان کی تعالی را د عقیده د قیامت نه من لا یؤمن بها سوک چې ایمان راوړي په دې باندې تا باندې چې تخواری ونکي ځان ساته وتبع هواه او رواني په خپل خواهش پسې نو دا خبره ممنه ولی فتر دا هلاک وشي زه تکیا لګوم په دې باندې چې ستړی شم واوش بها علی غنمی او پانی را سندم په دې سره خپل ګډو ته ولی فیها مآرب اخرى او زما د پاره په دې کې نور ډېرې فائدې دي قال القیا یا موسی ولا چې وغرزوا پرانځي مالا سینه زما چې صبر او تحمل پکې پیدا شي ويسر لي امري اوسان کې ما ته دا کار د دعوت زما واحلل عقدة من لساني او پرانځي هغه غټه د جبه زمانہ جمع مصفاشي ان خلینا يفقهو قولي د دې لپاره چې پويږي زما په خبره باندې وجعل لي وزيرا من اهلي او مرګره کې ما سره یو امدادي د خپل کورنۍ نه هارون هارون اخشدد به ازري زما رور دی نو مضبوطه کا په د سلام لازمه واشرکه فی امری او شریک کدل را ما سره په نبوت کې په دې کار زما کې کینو سبحک کثیرا خاص د دې لپاره چې تعریف کوستا ډیر ډیر خلق تا ونذکرک کثیرا او یاد کو تعالی را په دنیا کې ډیر په دنیا کې نور څه نشته خدای الله نوم دی انک کنت بنا بصیرا بشکته په مونږ باندې خلیدون کې قال قد اوتی تسؤلک یا موسی ویلا چې یقینا درکړې شتا ته هغه سوال ستا چې تا کړو اے موسی علی السلام قبول شو ادا فرعون دلبار ته ولړ شي کورته یاخذه عدو لی وعدو الله روا بخل دی لراغه چې دشمن زما دی او دشمن دده دی والقیت علیک محبتا منی او ما واچو پتا باندې اے موسی علیہ السلام محبت خپل طرف نه چې څوک دی ویني نو محبت پیدا کی دا څه د پاره ولې تسنا علی عینی چې ته بچی او ستا تربیت وکړې شي زما پرو برو حفاظت نه مراد دی متشابهات نه دی استمشی اختک یاد کا واخو چې روانه واخورستا فلبستا سنینا فی اهل مدینا تا وخت تیر کو یو سو کالا په مدین کې لس کالا ثم جئت على قدر یا موسی او بیا را لته په یو اندازې باندې اے موسی علی السلام واستناتک لنفسی نو ما خاص کړي د خپل ځان د پاره چې اوس به زما پیغام رسې اذهب انت واخوك نو لا شتو اورورستا هارون بیااتی زما په معجزو سره ولا تنیا فی ذکری اسستی بنک زما په ذکر او بیان کې اذهب الى فرعون لال شه دواړه فرعون ته انه طغى یقینا د سرکشی کړی دا فقولا له قولا لینا نو کې دی فرعون ته داس خبره چې نرمي او په دلیل سره لعله يتذكر شاید چې د عبرت واخلي اډو خبره ته وام پرې نه دي او ايت غا یا بنور سرکشیو کی زمونږ نه راکار پاتې شي قال لا تخافا او الا چې مې ریګه انني معكما زتا سره ما څنګه اسمع و ارا داسي چې اورم تاسو خبري او وینم تاسو حال دوی مطالبه دارا چې پرې د مونږ سره دا قوم خپل بنی اسرائیل ولا تعذبهم نور متنګوا نور عذابونه مور کوا قد جینا کبی آیت من ربک یقینا مونږ راغلی تا ته په یو معجزه سره درفستانه والسلام علی من اتبع الهدى او سلام پاغه چا باندې پکار دی سلامتیا وی فرعون سوک در افستاسو اے موسی علیہ السلام قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه وی موسی علیہ السلام رب زمونږه تن پیژنې هغه ذات ته چې ورکړې دی هر یو شی ته خپل بدن او خیسته شکل ثم هدا بیا وتخودنه کړی دا د دې دنیا د زندګۍ وانزل من السماء ماء او الله نازلی د اسمان نوبو فاخرجنا به ازواجا الله وی رو باسو مون په دیو بو سره قسمه قسم من نبات شتا بوټي مختلفو کلو ورعو انعامکم نخره پخپلم او سره پکې خپل ساروي ان فی ذالک لآیات لأولی النها یقینا پدې کې چې بیان شو ډیر عبرتونه دي او ډیر معلومات دي د پاره د عقلمند خلقو نو دا دروغ جن کړی غی لرا او یې نه منلی قال وی وی اجیتنا راغلی ته مونږ ته موسی علی السلام لتخرجنا من ارضنا چې وباسه مونږه د خپل ملک نه بسحر کا یا موسی لا نخلفو نحنو چې خلاف بنکوم دا غینا مونږوم ولا انت او نتو مکانن سوا دا سی یو ځای مقرر کا چې ټول خلق ته برابرۍ قال موعدكم يوم الزينه وی موسی علیہ السلام وعده او نیټه تاسو سره ورځ د جشن ده سره د خپل ساحرانو قال لهم موسی وی دی تا موسی علی السلام ویلکم اکم بختو لا تفتروا علی الله کذبا مجوړوي په الله باندې دروغ ويسحتکم بعذاب لوټ بوم کی په خپل عذاب سره وقد خاب من افترا او یقینا رسوا شوی دی هغه څوک چې دروغ جوړ کړی دي وتنازعوا امرهم بینهم نو په جګړه شو په خپل کار کې په خپل مینز کې واسر النجوا او پټه کړه خپل مشوره د فرعون نه د دې مصر ستاسو نه به سحرهما په قوت خپل جادو سره ويذهبا بطريقتكم المصلى او لری کی د دنیا نه دا طریقه او دین ستاسو چې ډیر برکتی دی فاجمعو قیدکم پس راجم کې خپل ټول بندوبس سماتو صفا او بیا راشه صف په صف او په تنظیم سره وقد افلح اليوم من استعلا یقینا کامیاب شنن روز هغه څوک چې غالب شو په مقابله کې قالوا يا موسى تلقف ما صنعو تیر وکی هغه سحر او جادو چې دی جوړ کړی دی انما صنعو کید ساحر بشکا چې دی سه جوړ کړی دی دا چل د جادوګر دی ولا يفلح الساحر حيث اتى انا کامیابیږي جادوګر کله چې راشي مقابله د حق ته فالقي السحرة سجدا پرېستې شو ساحران سجده کوونکي الله ته قالوا وی رب آمنا برب هارون او موسی مونږ ایمان راوړو هغه ذات چې رب د هارون علی السلام او د موسی علی السلام دی فرعون هم پرې خو الا منتم له قبل ان اذن لكم وی فرعون تاسو ایمان راوړ په دبان دي بغیر زما د اجازه کولو نه تاسو ته انه لکبیرکم الذی تاسو تاسو مشر دی هغه علمکم السحر چې تاسو ته د علم تعلیم درکړی دی مونږ ته نه غوړه کوو علا ما جانا من البینات په مقابله د هغه حق کې چراغ مونږ ته چې هغه معجزې دي والذي فطرنا په مقابله د هغه ذات کې چې مونږ پیدا کړی یو فقد ما انت قاض پس فیصله کوا هغه چې څه فیصله کوونکې انما تقضی هذه الحیات الدنیا بشکا تو فیصله کول شي خو په دې ژوند دنیا کې او دا دنیا موږ پرې خدا ان آمنا بربنا بشک موږ ایمان راوړې په خپل رب باندې لیغفر لنا خطايانا دې لپاره چې بخنو کې مونږ ته د ګناهونو زمونږه وما کرهتنا علی من السحر او خاص کر داغي ګنا چې تا مونږ باندې زبردستی وکړ پاره باندې چې هغه سحر دی والله خیر و ابقا الله ډیر بهتر ذات دی او الله همیشه دی چې پنا په ناراضي انه من یات ربه مجرما بشکا هغه څوک چې راشي خپل رب ته په شکل د مجرم کې چې لا سخپي تړلي فإن له جهنم نو بشکا د پار جهنم دی لا يموت فيها ولا يحيا نو بمری پاره کې ان بجوان دی ومن یاتی مؤمنا هغه څوک چې راشي الله ته په شکل د مؤمن کې ډیر په عزت سره قد عامل الصالحات ځکه چې عملونه کړی دي صالح اولائک لهم الدرجات العلا پس دغه خلق د پاره مرتبه دي بلندي ولقد اوحینا الی موسی او یقینا موږ وحی کړی و موسی علی السلام ته کله چې غالب شو ان اسر به عبادی چې بوزا زما بندیان بنی اسرائیل د شپې فضرب لهم طریقا فی البحر وغشيهم من اليم پس راګیر ک دی لرا دریاب ما غشيهم اغا قدر چې الله ته معلوم وو څومره وب په د پاسه شوي واضل فرعون قومه او گمراه کو فرعون خپل قوم لرا وما هدا الار وتو نخو وسما یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیلو ای اولاد د یعقوب علی السلام قدن جناکم من عدوکم یقینا ما خلاص کړی تاسو د دشمن تاسو نه ووعدناکم جانب التور الایمنه اما وعده کړی او تاسو سره د کوی تور د خي طرف ونزلنا علیکم المن والسلوى او موږ نازل کړیو په تاسو باندې من او سلوا د خوراک د پاره کلو من طیبات ما رزقناکم او ویلو موږ چې خوره ډیر صفا او سترا رزق چې موږ درکړې تاسو لا ولا تطغوا فيه او په دې کې سرکشي مکوئ او بشک زه خامخا بخون کې ماغه چاله را چې توبه وسته د شرک نه وآمنا ایمان راول په الله باندې په توحید سره وعمل صالحا او عمل یې کو په سنت ثم اهتدى بیا په دې باندې کلکش تر مرګ پورې وما جلک عن قومک یا موسی او څه شي راوستې په تلوارې د خپل قوم نه اے موسی علیه السلام قال هم اولای علی اثری وی موسی علیه السلام دا قوم زما دغه دی په ما پسې دی وعجلت الیک رب لترضا او تلوار مې وکړه تا ته اے رب زما چې ترضا شي واپس راغی موسی علیہ السلام خپل قوم ته چې ډیر غوسه اسفا او غمجن قال یا قوم وی وی ازما قومه علم یعدکم ربکم وعدا حسنا ولی وعده نو کړی تاسو رب تاسو وعده رښتیا وعده حق افتوال علیکم العدو قالو ما اخلفنا موعدک بملکنا وی بن اسرائیل چې موږ خلاف نه کړ استاد وعده نه په خپل اختیار سره ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم لیکن موږ سره ډیر زیاتې وشو موږ مجبور کړی شو پراغستو دا زیوراتو او نه سره سه اختیار شته دی د دې د نفع او د نقصان ولقد قال لهم هارون من قبل او یقینا ویلو دی ته هارون علیہ السلام مخکي کله چې دی عبادت شروع کو نو ته دعوت ورکړو یا قوم چې زما قوم انما فتنتم به تاسو ګمراه شوې په دې څخه سره نه مونږ نه خوځو ددنه مونږ به همیشه یو د تناستو حتا يرجع الینا موسی ترغه پوری چې واپس راشي مونږ ته موسی علی السلام او هغه سووی نو بیا وګورو نو راغی موسی علی السلام قال یا هارون وی وی چې اے هارون ما منعک اذ رایتهم ضلوا سشی من کتا لرا کله چې ولي د تا چې دی گمراه شو الله تتبعن چې ما پس نه راتلې افعصیت امری تا خلاف ورزی وکړ زما د حکم قال يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي وی هارون علیہ السلام چې ای زیه د مور زمان منی سما لرا د ګیره نه او نه د سر نه انی خشیتو زه یریدم د دې خبرې نه ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل چې تا و بیاوی چې جدائی دی راوسته د بنی اسرائیل په میانځ کې هغه ما یو کړیو نو تا ډلې ډلې کړو قال اوغه بصرتو بما لم يبصروا به ما اولید هغه څه چې خلق نو لیدلی زه پوه شوم پاره علم باندې چې خلق نو پوه شوی پاره باندې فقبضتو قبضه من اثر الرسول منګولې مې ولګولې منګولې په سنت او اثر د پیغمبر ستا تابعداري مې وکړه استانه مې ډېر څه زده کړو فنبذتها پس بیا مې وغورځول وکذالک سولت لی نفسی او دغه سي خیسته کو دا کار ما ته نفس خپل نو واستابد تابعداري او ستا غار سمه وغورځول او دا پیری مور دې مې زده کړ دین دا چل مې جوړ ک خلق قال فذهب نو وی موسی علی السلام چې زرکشه فإن لك في الحياة أن تقول ستاسو لپاره په ژوند د دنیا کې دا عذاب دی چې ته وایې خلق ته لا مساس چې ما مچې وړې مال لاس مروړې د سوزم وان لک موعدا او استاد پر یو وعده ده د قیامت لن تخلفه چې هرگز به دغه کې خلاف نشي کېده بیا بوالوزو اغیری د دې په دریاب کې نسبن پالوزو لسرا انما الهکم الله الذی بشکا مددگار تاسو الله دی هغه ذات لا اله الا هو چې نشته بل حاجت روا مگر یو ذات ته دا مسله یې راکړه وسعر کل شین علما رسیدل دی الله هر یو شی ته په خپل علم کې کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق څنګه چې مونږ ته موسی علی السلام واقعا بیان کړه نو دا سه مونږ بیانو تا ته واقعات او حالات هغه چې مخکې تیر شوی دي وقد اتینا کم لدنا ذکرا او یقینا درکړې دې مونږ تا ته د خپل طرف نه د ذکر او د نصیحت کتاب من اعرض عنه چا چې مخواړو د دینه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا نبیشکا چوچت بکی پرد قیامت باندې بوج د گناهونو چې تاسو په دنیا کې جون نه تیر کړی مګر الله سره دی نحن عالم بما یقولون الله یې مونږ خپويګو چې دې سوې په دا وخت کې اذ یقول امثلهم طریقه کله چې وبوي هغه عقل من په دې کې چا بغډیر چالاکو په بیان کې الا بستم الا یوما په اسرافیل علیہ السلام پسې هغه بلون کې پسې لا عوج له نبی دا غنا کګواله وخشعت الاصوات للرحمن او چپ شي اوازونه شور بنئ د هیبت رحمان د وجنا فلا تسمع الا همسا تبناوري مگر کشار د خپو یوم یذل لا تنفع الشفاعت او دا ورځ باندې فائدہ نور کې شفاعت الا من اذن له الرحمن هم اگر هغه چا له فائدہ ور کې چې اجازه کړی دا غد پر رحمان ورضی له قولا او رضا شوی الله دا غد خبرې نه په دنیا کې چې توحید والی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم الله پویږي په حال چې مخکې د دین او چلانو پیدا او په حال چې رستو دین وای چې پناشي ولا یحیتون به علما او دا خلق نشي رسېده الله تا په خپل علم کې کډیر کوشش وکي ونشي رسید قالت الوجوه للحي القيوم او ذلیل بشي ټول خلق یا غلوی لوی خلق هغه ذات ته چې همیشه ژوند دی دی او تنظیم کوي دار سو فقد خاب من حمل ظلما او رسوا شو هغه څوک چې راوړو شرک او من يعمل من الصالحات او چا چې عمل کړو عمل صالح او هو مؤمن او دې موحد فلا يخاف ظلما دې بنيريږي د ظلم نه چې عمل یې کم شي ولا حزم او نه به یریږي د کموالی د اجر او ثواب نه وکذالک انزلنا قرانا عربیا او دغه سمون نازل کو دی کتاب لرا لستل شوی په عربه چې اسانه جبدا وصرفنا فيه من الوعید امونګه بار بار ذکر کړ په دې کې د یری آیاتونه نو کله چې قران عظیم الشان موږ نازل کړو نو د زده کولو ادب یې ادا دی قران عظیم الشان کتاب دی ولیکن ادب یې ادا دی چې تلوار مکوي ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه ته تلوار مکوه پر اغستلو د قران باندې د جبريل نه مخک مخک چې پوره کړی شي تا ته وحی داوي کله چې هغه بس کی تی بیا وای ها تلوار مکوا او دعا کوا وقر رب زدنی علما وای چې اے رب زیات کې مال علم په قران باندې ولقد عهدنا الى ادم من قبل او یقینا موږ حکم کړو آدم علی السلام ته په خوا هغه تلوار وکړه فنسیا نو یې شو ولم نجد له عزما امون نو مونته د د پاره قصد دغه خطاایتا خدای شوی و الله ته معافي کړی و او شان یې دا دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ یاد کا چې ویل موږ ملائکه ته سجده وکړه آدم علی السلام ته فسجدو سجده کړو ټولو الا ابلیس مگر شیطان نه ابا انکار وکړو سوزر پیش نکو فوسوس الیه شیطانو دشمن و سره خپل کارو کنه وسوسه وکړه د تا شیطان قال وی وی یا آدم آدم علیہ السلام هل ادلک علی شجرۃ الخلد آیا خبر کوم تا لره په داسې یو ونه چغی تا ونه د همیشوالی وی څوک چې خوراکو کې نو همیشه به په جنت کې وملک لا یبلا او دا سه بادشاہي چې نه بزړیږي وسوسه او توکړن داغه نه خبره یې راکړه فاکلا منها نو خوراکو که دواړو داغي ونی نه فبدت لهما سوآتهما خکار شو دې دواړو ته هغه خپل بدنونه د حیا چې انسان په بد ګڼي وتفقا او شروع شو دواړه یخصفان علیهما چې تپلی به په خپل ځانونو باندې مې ورقل جننه هغه پانی د جنت لکه دا حیا د انسان فطرتي صفت ده واسوا آدم ربه کوتاهیو کړه آدم علی السلام په حکم د خپل رب کې فغوا نو تنگ شنو څنګه چې الله او طويل ثم اجتباه ربه خو بیا الله را نږدې کزان سره چیز خبره نه ده فتاب علیه مهرباني وکړه په د باندې وحده او د توبې طریقې او تو خوا چې دا څه وایا چې ربنا ظلمنا قال اهبطا منها جميعا او الا چې ګسه دې جنت نټول بعضکم لبعض عدو بعض تاسو نه د بعض د پاره دشمنان وای فاما یاتینکم دا استاد دنیوي ژوند شو اوس دینی طریقه به امدای کچر راشی تاسو ته زماده طرفنا دنیا کې څه کتابو فمن تبع فمن اتبع هداي هغه څوک چې تابعداریو کی زما د هدایت ولا يضل ولا يشقى نه به گمراه شي په دنیا کې او نه به تنگ شي په آخرت کې ومن اعرض عن ذکری او چا چې مخ واړو زما د کتاب نه بشکا په دې واقعاتو کې ډېر نه نشانی د پاره دا قلمندو ولولا کلمه سبقت من ربک کچره نوې هغه فیصله چې ډېر مخ کې شوی دا درفستانه چې عذاب په قیامت کې ورکوم لکان لزامن نوس به عذاب په دې پورې لازمو واجل مسما کنوې غنېټه مقرر شوه فصبر نو صبر کوا علامه یقولون پاغه سوچ دی وای په دې پروا مساته وسبح بحمد ربک او تخپل کار کوا تسبیح وایا په حمد د خپل رب سره قبل طلوع الشمس مخکې د خطو د نور نه چې وخت د سبا دی او مون د سبا دی وقبل غروبها مخکې د پریوتو ډوبېدو د نور نه چې مازیګر دی ومن انا الليل او په وختونو د شپې کې هم فسبح د الله تسبیح کوا منس کوا واطراف النهار او په دوړ طرفونو دروازې کې لعلک ترضا دې فائدہ بدای چې ته بد الله نه رضای ولا تمدن عینیک ا دنیا نه ځان ساته دا لوی مصیبت ته او ما لوا خپل سترګې موږ دوا خپل نظر الی امامت تانا بی ازواج منهم هغه دنیا ته چې ما فائدہ ور کړی دا پاره سره ډیرو ډلو ته او ډیر جماعتونو ته پدې کې زهرت الحیات الدنیا حیات الدنیا دا ټوله تازگی د ژوند د دنیا ده لنفتنهم فی دې لپاره چې ازمیخ کوم په خلق باندې په دې سره ورزق ربک خیر و ابقا او رزق درفستا ډیر بهتر دی د جنت او همیشه دې چې پنا په ناراضي و امر اهلک بالصلاه او امر کوا په لټولې کورنۍ ته په مانځ سره واستبر علیها او په خپل هم په پابندي کوا لا نسالک رزقا مونږستانه نه غواړو چې ځان له روزي پیدا کا نحنو نرزقکم مونږ تعالی رزق پیدا کوو پیغمبران هم ذکر اولیګل کچره مونږ هلاک کړي وې دی لرا په عذاب سره مخ کې مخ کې دراتلو د پیغمبر نه لقالو نو بیا به وی ربنا ای رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا ولذین را لېګ مونږ تاسو پیغمبر فنتبع آیاتک چې مونږ ستاسو آیاتونو تابعداري کړې وې من قبل ان نزل ونخزم مخکې مخکې د ذلیل کېدونه او د رسوا کېدونه قل کل متربص وایوتا چې هر یو په مونږ کې انتظار کوونکې دی تاسو مونږ ته انتظار کوئ مونږ تاسو ته انتظار کوو فتربصو پس انتظار کوئ وستعلمون زرد چې پوهه بشه من اصحاب الصراط السویم چې څوک دي مالکان خاوندان د حق لارې ومن اهتدا او څوک دې په هدایت باندې